دي دغسې زنانه دي لیونی دی پاګل دی د هغې خپل مال شته دی خو لیکن که ته ورله دا مال ورکړي هغه اوس دا نوټونه وایي چې دا خو هسې کاغذونه دي سري کړي وي چاله به ورکړي چا به دوکه کړي اسراف او تبذیر پکې کوي نو هغې له مه ورکوئ خو خوراک له ورکوئ اسکاک له ورکوئ دغسې مریض دی ډاکټر ته ضرورت دی دوایان ته ضرورت دی نو دغه وله پوره کوي وکسوهم دغسې په دې کې اشاره ده دې ته لکه څرنګه چې انسان حاجت لري خوراک او اسکاک دوایان و غیره ته نو دغسې انسان حاجت لري جامو ته پیزار ته ضرورت لري نو دغه وله هم وکړي بیا هم په سرینو دي کې یو بهترین نقطه ذکر کړی ده ورزقوهم فیها وکسوهم دل کې لفظ د فیها ذکر شوی دی لفظ د منها نه دی ذکر شوی په دې کې یو بهترینه نقطې ته اشاره ده هغه ده چې د دغو د مالونه محل د روزي او د جامع او ګرځوي یعنی د دیو په دی مالونو کې تجارت وکړي دیو له کې ګټه وکړي او دا غټی نه دیو له روزي ورکړي دیو له خرچه ورکړي دیو له دارو درمل وکړي دغه سي دیو له جامه پیزار وکړي نو فی حاله په ذکر شعر په غټه کې ولدا وکړي او کله پس د مین حاضر شه نو بیا خو معنا دا چې د دیو کم مال دی نو د هغې نه وله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 په دې لفظ د پیها کې ورزقوهم خوراک ورکوي دیو ته فیها په هغې کې وکسوهم او جامې ورکوي دیو ته وقول لهم قولا معروفه او وایه دیو ته وینا نیکه وقول لهم قولا معروفه معروف دلته کی مراد د معروف نه هر هغه وینا ده او هر هغه عمل دی چې په هغې سره د دغه بیوقوفه د قمقل او د ناپوه انسان سکون پې راشي هغې ته پې آرام راشي او دغسې معروف هغه وینا او عمل ته وایي چې هغه عقل او شریعت دواړه ښایسته ګڼي ښایسته خبره کول تی مراد دی داسې خبره ورته وکړه د ناپوهه انسان ته د زنانه ته یا د نابالغ ته یا لیونیو د پاګل ته داسې خبره وکړه چې هغه پې خوشحاله شي لکه مثلا څوک د داسې وایي چې ستا مال زما سره امانت دی کله چې ته بالغ شي او پوه شي نو ستا مال به زه تا ته در کوم دا ستا دی زه یې ستا نه اخلم نه په دې باندې به خوشحاله شي دغه زنانه پې خوشحاله شي دا یتیمان به پې خوشحاله شي او دغسې د فاګل دی لیونی دی بل ناپوه دی ستا په کور کې ماتوه دی نو هغه په دې باندې خوشحاله شي امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې مراد درې نه داده چې لګ مال تیاغي تور کا پاغي باندې خرچه وکاو داسې یو ته وای بارک الله فیکم الله تعالی لبکه الله تعالی دې لبکه برکت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 ختمي او واپس کور ته راځي او کنه دغه نه څه شی جوړي دغه سه علما کرام لیکلي دي دویمه طریقه را دی دا ده چې ولی د دې یتیم د دې یتیم چې څوک کفالت کوي ته د په مخ کې به تجارت وکي اخیستل خرڅول به وکي هغه ته به طریقې وخی او بیا دی ول وخت په وخت باندې روپۍ ورکړي چې لاړ شه به دی باندې سودا راوړه کورته وس تا ورکړي دي 15000 روپۍ په هغه کې سودا را 2000 روپو راوړي او 3000 روپو پته وتم نشته دا ته پته نه لګي چې دکاندار تی جاتې واغستلې وګرځېدلې ته ځان دې خوړلې دي او د 2000 روپو سودای کور ته را لېږلې ده او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 ساتل پکار دي په دې هر څه باندې پوه شو پاین انستم مبصرین لیکل لی انستم په معنا ده احساس سره ده که تاسو محسوس کړله فین انستم که تاسو اومنده فین انستم په تاسو ولیده منهم د دیو نارشدن و خیارتوب فتفاو الیه مموالهم ورکه یغی ته مالونه داغي د دین مراد صلاحیتیا د عقل له د مال حفاظت ده عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی چې عقل برابر شون بالکل بیا ته مالونه ورکه فدفعو الیهم اموالهم ورکه هغې ته مالونه د هغې مفسرینو لیکلي دي چونکې دا زمانه د فساد ده نو کله چې یتیم ته مال ورکړل کېږي دا معامله به د قاضي او د بادشاه د مسلمانانو په مخ کې ودا کېږي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 علیهم گواهان اونی سی پاغي باندې گواهان په پیش کا حسینه چې گواهان په پیش نکی او سوال بیا مشکل جوړ شي فاشهدوا علیهم وکفا بالله حسیبا او پوره دی الله تعالی حساب کوونکې پوره دی الله تعالی حساب کوونکې عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفہ جوړ شو نو هغه اعلان وکاو دا خبره وکړه وای زه په بیت المال کې داسې یم په منزله د ولید یتیم باندې په منزله د کفارت کوونکي یتیم باندې ان احتجت اخذت منه که زه محتاج شوم نو زه ور بیت المال نه دومره څه اخلم چې سره په زما گزاره کیږي او که زه بیا مالدار شوم نو زه به هغه ته بیا واپس کوم رددته او که چېرته زه مستغني شوم په خپله مالدار وم نو زه به د بیت المال نه روپیسې هم وانخلم بعضې خلک د بیت المال دا پیسې داسې ګڼي لکه دا چې خالص بس د ده د پلار او د نیکه نه دته پاتې شوی بس داسې خوري نه د بیت المال په مال کې ډیر زیات انتهایی احتیاط پکار دی که مالداری بالکل تر اخله هم که غریب وي نو راواخله ته دومره تر راواخله چې ستا ضرورت او حاجت پې پوره شي او که چرته بیا مالدار شولی نو بهتره داره چې د بیت المال هغه پیسې مو ته واپس کی هغه کوم خرچه ری تیغستی هغه مو واپس کی وکفا بالله حسیب او پر دې الله تعالی حساب کوونکې په دې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 پالنه کې چې یتیمان دین واغی ته دغه وایو چې د الله تعالی نه د یتیمانانو په باره کې ویریږي او د هغې د جامې او د پیزار دغسې د هغې چې نور کوم ضروریات دي د هغې پوره خیال وساتئ او د دغې نه زیات خیال د دیني تربیت وساتئ د هغې د اخلاقو لحاظ د هغې د د قران کریم نه ویلې هغه ته کینوي مدرسو ته کینوي په هغه باندې خرچي وکي الله تبارک تعالی په اجر عظیم درکړي بیا ورته وکښې وستې ولا تؤتوا السفهاء مه ورکوئ قمقلانو ته مالونه د هغې التي هغه مالونه جعل الله لکم قیاما چې ګرځولي دي الله تعالی ستاسو دپاره قیاما سبب د زندګۍ وارزقوهم فیها خوراک ورکړئ دیو ته په هغې کې وکسوهم او جامې ورکړئ دیو لره وقولو لهم قولا معروفه او وایئ دیو ته وینا نیکه وینا نیک او توای وینا نرم او توکي وابتلوا الیتام او ازمیخ کوي په یتیمانانو باندې حتی اذا بلغوا النکاح تر دې پورې چې ورسیږي وخت د نکاح کولو ته چې هغه احتلام او بلوغ دی فین انستم منهم رشدا نو که معلوم کړه تاسو د هغې نه هوښیارتوب فتپاو الیهم اموالهم ورکوئ هغې ته مالونه د هغې ولا تاکلوها اسرافا او مخوره هغې لره په بېځایه خرج کولو سره او بیدارن او په تعدی جلتۍ سره ای یکبرو د دې یری د وجه نه چې دوی به لوی شي او بیا ورا سره حساب کتاب وکړي ومن کان غنی نه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 د مو ملک قبضه کړای دی د مو دروازه تر رسیدلای دی د مو تر سره بی عزت کړې دي د مو مشمونې په شهادت ورسول د مو علماء په شهادت ورسول اسلامی مدرسې او جماعتونه یې وران کړل نن ز پښتنه کاوه چې کدی وسړی کورته بم پزان پوری قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته خراغلاست وایو دا عمر رادیو دی د تحریک طالبان پاکستان اف ام رادیو چینل زمون غږ له خراسان اوري راځو تاسو پیغامات طرف ته قاری حسین احمد رو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه را لېږلي دي نجیب الله رو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه را لېږلي دي وجهت الله رور هم ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه را لېږلي دي د دې سره سره اسد مسعود رور هم ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه را لېږلي دي د خادم مولوي صاحب په لاس د چوګام نه یو اوریدونکي زر روپۍ را لېږلي دي د دعاګانو درخواست یې کړی دی د شنګر بر کلي نه د عمران مور څه تحفه را لېږلې ده او دوه سوه روپۍ د چندې په مد کې را لېږلي دي او خور یې پنځوس روپۍ رالیږلي دي د اسمار زربټ نه احمد رور زر روپۍ رالیږلي دي د فرید مور هم زر روپۍ رالیږلي دي او د دې سره سره د حبیب او طاهر مور نورو ماشومانو هم پنځه سوه روپۍ د چندې په مد کې رالیږلي دي د زرداد مور د سرو زرو چارګل هم د چندې په مد کې رالیږلی دی او د دې سره د زبیر خور د سپینو زرو والی هم د چندې په مد کې رالیږلي دي قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته خراغلاست وایو دا عمر ریډیو دی د تحریک طالبان پاکستان اف ام ریډیو چینل زمون غږ له خراسان اوري راځو تاسو پیغامات طرف ته یو اوریدونکو د تاغه سپرین نه د خاکسر پلاس 1500 روپۍ را لګلې دي ظهور د بچی ناونه د زیشان پلاس هم 1500 روپۍ د چاندي په مد کې را لګلې دي تسل رور د اوغز باغ نه ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه را لېږلي دي او وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ټولو مجاهدینو ته مې نیکې هیلې او دعاګانې او سلامونه ډالۍ کړئ ارشد خان رور ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هم سلامونه را لېږلي دي جمال وزیر رور هم ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه را لېږلي دي ساحل مومن رور هم ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه را لېږلي دي او د دې سره سره عمر فاروق رور هم ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه را لېږلي دي قدرمن اوریدونکو د عمر راډیو ماښامنۍ خپرونې ته هم په دې ځای د پای ټکی ږدو که تاسو وس رډیو ټیون کړی وي خپرونه درنه تېره شوي کولی شئ چې زمونږ په ویب سایټ www.umarmedia.ttp.com نه ترلاسه کړئ د دې سره سره په ټول سوشل میډیا پیجز باندې دغه خپرونه اپلوډ کیږي کولی شئ چې په اسانه سره دغه خپرونه زمونږ د سوشل میډیا نه ښکته کړئ قدرمنو اوریدونکو زه احسان مهاجر، مولانا اثر او فیصل شهزاد سره د ټول ټیم سټوډیو انجینرانو ستاسو نه اجازت غواړو په تلو تلو کې د امت قهرمان مجاهدین کونډ یتیمان او د کفارو په جیلونو کې د امت قهرمان مجاهدین په خپلو نیکو دعاګانو کې مه هیروئ د یو ښایسته او خوشحاله ژوند په هیله چې چرته یې ښاد او آباد اوسئ د خدای په امان